يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين دا بل خطاب بیانېږي مخکې آیاتونو کې یا بنی اسرائیل ذکر شو هلته مقصد ذکر د نعمتونو په موجوده بنی اسرائیل باندې په دې ځای کې هغه نعمتونه او بیانېږي چې هغه په مشرانو بنی اسرائیل باندې الله تعالی کړیو نو بیا دې کشرانو ته ولې یادای تاسو ته مخکې ما بار بار ویل دي د مشر احسان د مشر سره احسان کول در کشر سره نو الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانی بنی اسرائیل ته تفصیلات بیانوي چې ستاسو په مشرانو باندې امدا احسانات کړی نو د مشر سره احسان کول دا په کشر باندې یا بنی اسرائیل دغه تفصیل با سار بین شو ای اولاد د یعقوب علی السلام اذکروا نعمت یلتی یاد کئ په شکر کولو سره نعمت تماغه یعنی د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړئ انعمت علیکم چې کړی مې دی په تاسو باندې یعنی ستاسو په مشرانو باندې وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا ما غورواله درکړې د تاسو ته علی العالمین په ټولو خلکو د زمانه تاسو باندې علی العالمین پر ټولو خلکو د زمانې ستاسو باندې اسباب د فضیلت سو ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی وانی فضلتکم علی العالمین الله تعالی په تاسو کې ډیر پیغمبران نه لیږلیو غټ کتابونه الله تعالی په اسرائیل کې را لیږلیو دا سبب ولا پاره د غوروالی خو دې کې تاسو ته ما د ترجمه وکړه وانی فضلتکم علی العالمین ورواله درکړې ما تاسو ته علی العالمین په زمانی د خلکو تاسو باندې په ټولو خلکو د زمانی تاسو باندې دا مولی ویل زکه چې د بنی اسرائیل په فضیلت د نبی صلی الله علیه وسلم په امت باندې نشته خو د هغه زمانی چې کم خلکو نو پای کې بنی اسرائیل له الله تعالی غوراوالی ورکړو او د غوراوالی وجه مرته ویل له ابن کثیر رحمت الله علیه الله تعالی به کې پیغمبران ډېر را لېږلي او دغسې الله تعالی به کې خپل کتابونه را لېږلي نو اشاره شوله دې ته چې غوروالی به څه باندې راځي د الله تعالی په کتاب باندې د الله تعالی پیغمبر په تابعدارۍ باندې په ټولو خلکو باندې هغه غوره نه و د نبی صلی الله علیه وسلم امت هغه غوره دی قران کریم کې وراشي سوره ال عمران یو سل لسم نمبر آیات کې کنتم خیر امه اخرجت للناس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت د ټول نه غوره ده سوره بقره کې وراشي یو سل درې سل یختم نمبر آیات کې کذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس دا ډیر زیات انصاف دار خلق دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت نو انی فضلتکم علی العالمین او یقینا غرواله درکړې ما تاسو ته علی العالمین په ټول مخلوق د زمانه تاسو باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په امت باندې نه واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون په دې آیات کې الله تعالی بیانوي تخفیف اخروی ورس سره ترغیب نه مخکې ترغیب بیان شونه دی آیات کې د قیامت تیاره بیانېږي حاصل د آیات دا دی چې په دنیا کې د خلاصۍ او د نجات طریقې څلور دي خو دغه څلور واړه طریقې په قیامت کې په کار نه راځي په هغې سره نجات انسان ته نشي حاصلېدلی نو نجات په څه باندې راځي د الله تعالی په کتاب او د الله تعالی د پیغمبر په تابعدارۍ باندې اوله طریقه په دنیا کې د نجات هغه سي وتقو یوما ویریږي د عذاب د غورځ نه د دې په عبارت کې تقدیر دی وتقو عذاب یومین ویریږي د عذاب د غورځ نه الله تجی نفسن چې نبشي د بکوله یو نفس مجرم یو نفس غیر مجرم عن نفس د بل نفس مجرم ناشین هیڅ قسم عذاب دا به نشي دا به کولی په دنیا کې یوه طریقه د نجات دی چې یو غیر مجرم انسان د مجرم نه عذاب د پکې په ضمانت د نه په سره یا په ضمانت د مال سره یو سړی مجرم دی غیر مجرم پسې لاړ شي وایي دا دزه ضمانت کوم عام په دنیا کې دغسې ده که نه وایي زه به ضمانت وکړم دا سړی پرېږده ای د دې په ځای باندې ما ونی سزا په ده باندې چې دا کومه روپۍ دي دا به زه درکړم خدا آزاد کړ نو قران کریم کې الله تعالی وی چې دغه طریقه په قیامت کې نشي چلیدلې لا تجزی نفس نه بشي د پکوله یو نفس غیر مجرم عن نفس د نفس مجرم ناشین هیڅ قسم عذاب سزا نشي لري کولای لا تجزی لا تجزی په معنا د کفایت سره ده نه به پوره کیږي نشي نایب کېدلی یا په معنا د اغنا سره دی نشي د پکوله نفس یو نفس دری اول نفس نه مراد غیر مجرم دی او د دویم نفس نه مراد نفس مجرم دی او د شیء نه مراد شیء من العذاب تی مراد دی دویمه طریقه په دنیا کې د نجات دا ده چې یو کس لاړ شي هغه سفارش وکړي او په سفارش باندې انسان را آزاد کړي د سزا نه اخلاص کړي نو الله تبارک تعالی فرمایي چې قیامت کې دغم نه کی ولا يقبل منها شفاعت او نه بشي قبلېدلې دا هغه نه پسنا منها ش... منها دغه نه پسنا شفاعت څه سفارش ولا يقبل منها دا منها ضمیر چا تراجه دی یو قول لمپسرین داره چې مراد درینه هغه نفس غیر مجرم ته مراد دی چې دغه مجرم په باره کې سفارش کوي نو دغه سفارش به هم نشي قبلېدلی په دې ځای کې مختصر الفاظو سره د شفاعت اقسام بیانو ابن ابي العز په شرح د عقید الطحاویه کې پوره تفصیلات بیان کړي دي اته قسم شفاعت حق دی هغه شته دی په قیامت کې او صدق احادیثونه ثابت دی د صحیح حدیثونه یو د شفاعت عظما چې هغه ثابت دی د نبی صلی الله علیه وسلم د فاره شفاعت عظما هغه اوږد حدیث کې راغلی دی چې قیامت کې به کله چې دا خلک راپاسي ګرمي به ډېره زیاته وي مشکلات به حساب کتاب د شروع کېدو دپاره به خلک لاړ شي آدم علیه السلام پسې چې شفاعت وکړه چې الله تعالی د حساب کتاب شروع کی هغه به یې نشم کول نوح علی السلام پسې ولاړ شي په نورو پیغمبرانو پسې ولاړ شي اخر کې به په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې لاړ شي خلک نبی علیہ السلام به د الله تعالی مخې ته لاړ شي سجده به وکړي الله تعالی به توی ارفع راسک ارفع راسک یا محمد اے محمد سر دی پورته کاسه غواړی ته الله تعالی ز شفاعت کوم چې حساب کتاب شروع حساب کتاب به شروع شي نو دا شفاعت شته دی دویم قسم د شفاعت د هغه چا لپاره چې نیکی او بدی د هغې برابر شي نو شفاعت به د هغه لپاره کېدلی شي د پاره د دخول د جنت نیکی او بدی دواړه برابر شولې نو د هغې لپاره به شفاعت کوي شفاعت به څوک کوي د هغې تفصیلات بیا خپل په حدیث کې راغلي دي عالم به شفاعت کوي شهید به شفاعت کوي د الله تعالی پیغمبر به شفاعت کوي دریم قسم د شفاعت داره چې د کم مؤمنانو مسلمانانو په باره کې امر شوی چې هغه جهنم ته لاړ شي نو د هغې لپاره به شفاعت وکړلی شي چې د اور د جهنم نه بچ کړلی شي چې د اور د جهنم نه بچ کړلی شي دغه شفاعت به شهید کوي او عالم قاری صاحب به کوي څلورم قسم د شفاعت د فار د رفع درجات دی دا چې درجات چې وی په جنت کې خو لیکن درجات بلند شي دا هم شته دی پنځم قسم د شفاعت چې جنت ته داخل شي بلا حسابه بلا حساب کتاب جنت ته داخل شي شپږم قسم د شفاعت د بعضی مشرکانو د پاره د تخفیف د عذاب دا صرف د ابو طالب د پاره دی او بس دغه تفصیل حدیث کې راغلی چې دا ابو طالب هغه په جهنم کې وی خو لیکن د ټولو نه سپک عذاب به دغه وی د هغې په اظهار به د اوري چې د هغې نه به دماغ خوټ کي دا له ټولو نه کمه سزا ده په جهنم کې او وم قسم شفاعت د ټولو مؤمنانو مسلمانانو دپاره دخول د جنت شپږم قسم د بعض مشرکان د پاره د تخفیف د عذاب شفاعت او وم قسم د ټولو مؤمنان مسلمانان د پاره د دخول د جنت او اتم قسم شفاعت چې کم مؤمنان مسلمانان د خپل ګناهونو د وجه نه جهنم ته تللی دي د غیر پاره شفاعت نو هغه ټول بدن به جهنم وسوځي سیوا د هغه اندامونو د د سجدې نه چې په کوم اندامونو باندې سجده شوې ده په صحیح احادیث سره دا ټول اقسام ثابت دي دیو جن علماء کرام لیکلي دي مفسرینو چې د دینه انکار کول دا جهل دی یا د زد او د عناد د وجه نه چې څوک ته انکار کوي نو دا صحیح نه دی بلکې دا اقسام د شفاعت دا ثابت دي او شفاعت قهریه په دې کرت شوی دی د الله تعالی نه په زور باندې څوک نشي خلاصولی ولا ي... ولا يقبل منها شفاعت او نه بشي قبلېدلی دغه نفس نه شفاعت سفارش ولا يؤخذ منها او نه واخیستل کیږي منها دغه نفس غیر مجرم نه دویم معنی د منها ضمیر راجع دی هغه نفس مجرم ته نه بغیستل کیږي دغه نه عدل سجرمانه او پیدیه درېمه طریقه په دنیا کې د خلاصۍ دی څوک گرفتار شي لاړ شه روپۍ ورکا سپیدی ورکا جرمانه ورکا و جرمانه به ډکه کو دا سړی راته آزاد کوي نو صحیح دی وای قیامت کې الله تعالی وای دا نه چلی ولا هم ینصرون او نه وردی سره امداد کېدلی شي امداد به سره هم نشي کېدلی دا سره هم څلورمه طریقه ده چې څوک گرفتار شي نو په دنیا کې د مجرم د خلاصولو لپاره د هغې تابعداران شاګردان خپل خپلوان نه جمع شي او د هغې سره کومک وکړي نو هغه آزاد کړي څو طریقه باندې الله تعالی وایي قیامت کې دا څلور طریقې نه کیږي نو اول مخکینی آیات کې ترغیب بیان شو نو دی آیات کې تخویب بیان شو د قیامت یاره واتقوا یوما ویرېږئ د عذاب دغه ورځې نه لا تجزي نفس عن نفس شیئا چې نه به شي د پکولی یو نفس غیر مجرم عن نفس بد بل نفس مجرم ناشین هیڅ قسم عذاب ولا يقبل منها شفاعتون او نه به قبلېدلی شي دغه نفس نه شفاعتون څه سفارش ولا یوخذ منها عدل او نه به اخیستل کېږي منها دغه نفس نه عدل څه جرمانه او څه فدیه مالي بدله مالي ولا هم ینصرون او نه به سره مدد کېدلی شي د بنی اسرائیلو په مشرانو باندې خو د نبی علیه صلات وسلام په وخت کې کوم واغې ته یادی چې ستاسو د مشرانو سره احسان کول داسې دي لکه ستاسو سره چې احسان کړی نو هر کله چې باندې الله تعالی دومره مهرباني کړې دي نو بیا د الله تعالی پیغمبر ولې نه منئ د الله تعالی د کتاب ولې نه منئ و اذ نجیناکم من آل فرعون او کله چې بچ کړی مونږ تاسو له فرعونیانو نه یسومونکم سوء العذاب چې رسولې تاسو ته ناکار عذابونه یذبحون ابناکم چې حلالولې زامن ستاسو و یستحیون نساکم او ژوندې پرې ښودلې د بې حیایي دپاره زنانه ستاسو وفي ذلکم براء من ربکم عظیم او په دغه مصیبتونو کې امتحان او ستاسو د رب د طرف نه عظیم ډېر لوی امتحان و اذ نجیناکم من آل فرعون آل څه ته ویل کی آل د یو انسان قامیانو ته او تابعدارانو ته ویل کی د یو انسان د مسلک والو ته ویل کی دا هم عقیده خلق قامیان خلق او تابعدار خلق ته ویل کی اولاد وي او که غیر اولاد وي خو چې د هغه تابعدار وي هغې ته آل وي د دیو جنا آل النبی د نبی صلی الله علیه وسلم آل سوک دی د نبی علیه السلام آل هغه خلق دی چې نبی علیه السلام تابعدار وي اگر که د نبی علیه السلام قریبی نسبی نه وي که د نبی علیه السلام نسبی سو قریبی رشتہ دار وي خو چې د نبی علیه السلام مخالف دی نو هغه د نبی علیه السلام آل نه دی د دیو جنا آل النبی اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعربی لو کان آله آل قربته فلیصلی المصلی علی طاغی ابی لهب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام آل هغه دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعدار وي که عرب دی او که عجم دی که د هر ملک دی او که د هر چا سره تعلق ساتي لو کان آله آل قربته فلیصلی المصلی علی طاغی ابی لهب کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپلوان هغه وی چې کم نسبی خپلوان دي نو بیا خو به کار دا و چې درود ویل کېدل په ابو لهب باندې اللهم صل علی محمد وعلى ابي لهب ویل کېدل پکارو ذکر نبی رسول الله ترو خو نه قران کریم کې وایي تبت یدا ابي لهب هغه ری تباہ برباد شي هغه لپاره صلات او درود نشته لري وایي نجیناکم من آل فرعون فرعون صحیح قول د مفسرینو داره چې فرعون دا د مصر هر یو بادشاه چې د غی لقب فرعون د مصر د بادشاه لقب فرعون هر څوک بچیو لکه چې قیصر لقب و د بادشاه د رومیانو د رومیانو د بادشاه د دغه لقب به و قیصر نو دغه سي د مصر بادشاه بچیو دغه لقب به و فرعون او کسرا لقب و د بادشاه د پارس والو د پارس والو چې کم بادشاه نو هغه ته به کسرا وای د فرعون خپل نوم سو امام قرطبی رحمت الله علیه ډیر اقوال ذکر کړی دي یو قول لري چې د دې نوم قابوس قابوس د فرعون خپل نوم دویم قول هم بصرینو دار چې د فرعون خپل نوم ولید ابن مصعب دغه خپل نوم دریم قول لمبسرین دار چې ردینم ابن کثیر رحمت الله علیه وی نوم مصعب او بعضی تاریخ والو لیکلی دی چې فرعون نوم مورن پتاح مورن پتاح دار فرعون خپل نوم وایز نجیناکم من آل فرعون کله چې بچ کړلې موږ تاسو من آل فرعون له فرعونیان نه یسومونکم سوء العذاب چې رسولې تاسو ته ناکار عذابونه اوس هغه ناکاره عذابونه کوم دي یذبحون ابناکم مفسرینو لیکلي دي د بنی اسرائیل نه فرعون خادمان جوړ کړي په چا باندې به ذمہداري کولې په چا باندې به د غرون نه ګټي راوړلې په چا باندې به کچه خخته جوړولې په چا باندې به پخې خخته جوړولې په چا باندې به نور کارونه کول د دې وجه نه سورة المؤمنون کې وراشي وقومهما لنا عابدون فرعون دا ویلیو کنه چې موسی علی السلام او د هارون علی السلام قوم زمونږ عبادت کوونکي دي نو ال د کې عبادت نو مراد دا دی چې مونږ ته سوی هغه مني یذبحون ابناکم و یستحیون نساکم دا تفسیر دی لپاره د سوء العذاب دا ناکار عذابونه سو معنی دا شوله چې په دې حلالولو کې د هغې سره ډېره زیاته سختی کوله او ډېر کثرت سره یې حلالول به چې ډېر په کثرت سره حلالو ابناءکم نه مراد بچی دی په وخت د پیدایش کې دې لپاره چې بلوغ ته ونه رسیږي او سړی ته جوړ نشي غټ نشي لوی نشي ویستحیون نساءکم په دې کې درې اقوال دي نو پسرینو یو قول دار چې دا د استحیا د حیات نه ماخوذ دی په معنا د ژوندۍ پرې خودلو سره نو معنا دا شوله ویستحیون نساکم او ژوندۍ وې پرې خودلې بی بیان ستاسو ستاسو زنانه به ژوندۍ پرې خودلې خو په دې کې هم د اغراض پاسیدو د پاره دا پرې خودلې او دام یو قسم عذاب دی او د ډیرو فتنو سبب دی چې کله زنانه زیاتی شي او نارینه کم شي دیو جنا په علامات تر قیامت کې راغلي دي دا الله تبارک تعالی پیغمبر وایي صحیح حدیث ته بخاری کې راغلي دي ان من اشراط الساعه ايور پال علم علم به ختم شي او دویم ويظهر الجهل جهل بزیات شي ويشرب الخمر شراب سکل به عام شي ويظهر الزنا زنا به زیات شي ويقل الرجال ويكثر النساء نارینه به کم شي او زنانه به زیات شي دا د قیامت علامه ده دا الله تعالی پیغمبر وی چې پندوس زنانه او یو نارینه خځې به دومره زیات شي چې د پندوسو زنانو لپاره به یو قیم شي یو قیام کوونکی به شي د هغې لپاره لکه ښځې به د سړو نه پنځوس چنده زیاتې شي نو دا د قیامت علامه ده نو یو معنا ده شوله ویستحیون نساکم او ژوندی به پرېښودلې بیبیانې زنانه ستاسو دویم قول هم بصرین داره چې دا ماخوذ دی د حیا نه سوره احزاب کې هم دغه صیغه استعمال شوې ده درې پنځوسم نمبر آیت کې به راشي نو دې دې کې معنی دا شوله چې حیا به اغستل د زنانه او تاسو یعنی د بے حیاي کارونه به اغستل دا غینه د بے حیاي کارونه به سره کول دریم قول لمبسرین دار دا دویم چې ویل دا د حیا بالمد نه ماخوذ دی نو په معنا ده د بے حیا به اغستل د زنانه او تاسو یعنی د بے حیاي کارونه به اغستل دا غینه په زنانو باندې به هم کارونه کول او ګټې به پرې راوړلې یو څه به کول بل څه به کول لکه نن سبا چې حکومتونه کې عام دفتر او هسپتالونه او هر څه چې دي نو هغه د زنانو نه ډک دي بې حیایي کارونه دریم قول لمبسرین داره چې دا د حیا مقصور نه ماخوذ دی حیا یو حیا او بل حیا نو حیا ویل کیږي عورت د زنانه ته شرمګار زنانه ته ویل کی نو بیا بنا په دې باندې معنا دا شولا وای استخیون نساکم او تفتیش به کاو د شرمګاهونو د زنانه استادو علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې دا توجیه ذکر کړی نو تفتیش به کاو بیزتی به کوله زنانه زنانه به قتل چې ردی اولاد پیدا شوی دی کنه پیدا شوی دا به حیاانې چا کولی دا فرعونیانو کولی نن سبا هم فرعونیان دغه سکی کنه د فرعونیانو د فرعون په فل باندې روان خلک پوجیان او پولیس او ایسای د مؤمنانو مسلمانانو د زنانو دغه داغي بهحیايي کوي او هغه د بې حیایۍ کارونه د هغې نه اخلي ویستحیون نساکم نو دغه درې معنی شولې یذبحون ابناکم چې حلالولې زامن ستاسو ویستحیون نساکم او ژوندې پرې ښودلې د پاره د فساد زنانه ستاسو یا ویستحیون نساکم دوی معنی دا شوله چې حیا به غیسره د زنانه ستاسو یعنی د بې حیایۍ کارونه وې کول د غیسره درم ويستحيون نساءکم او تفتیش به کاوه د شرمګاهونو د زنانو چې اولاد پیدا شوی دي کنه دي پیدا شوی ويستحيون نساءکم دې دې کې دغه یو خبره زده کوي چې دا کار فرعونیانو او د فرعون پوجیانو دا کار ولې کاوه د مسلمانانو تالاشیانې ولې کولې په دې طریقه باندې نن سبا هم د فرعون پوجیان شته دی د فرعون پولیس شته دی د فرعون ایسای شته دی هغه دغه کار کوي د مسلمانانو سره په دې ځای کې دا خبره زده کوي چا غلطي خبرې لیکلې دي او چا صحیح لیکلې دي د ټولو نه صحیح قول په دې کې دا دی فرعون دا کار ولیکاو ابن کثیر رحمت الله علیه په حدیث الفتون کې لیکلي دي د سورې طه په تفسیر کې چې بنی اسرائیل دا خو فرعون په زور باندې غلامان جوړ کړي بیګارونه پی کول نن سبا ډیر پوجان داسی کنه عام مسلمانانو باندې بیګارونه کوي کارونه به کوي څوک په بارډر ته سوداګان خېږي څوک په اسلحه خېږي او څوک په کانټه تارونه لګي وغیرہ دغه کارونه به کول نو بنی اسرائیل به په خپل کورنۍ کې مذاکره کوله چې الله تبارک تعالی به زمونږ په قوم کې یعنی بنی اسرائیلو کې داسې یو انسان پیدا کی چې د هغې په وجه باندې به د فرعونیانو حکومت ختم شي ځکه مخکې خو بنی اسرائیل داسې وو الله تعالی په دې کې ډېر پیغمبران پیدا کړي وو د دې حکومتونه تیر شوي نو دی بنی اسرائیلو به په خپل منځ کې چې ډېر ستړي ستومانه به شو کارونه به یې وکړله ای وایي الله به دا تباه کړي خیر دی په مونږ کې به الله تعالی داسې یو هلک پیدا کړي د د حکومت به الټه شي د د حکومت به ختم شي الله تعالی به زمونږ حکومت راولي بادشاهي به الله تعالی زمونږ راولي کله چې ربا کله چې فرعون د بادشاهي وخراغه فرعون بادشاه شو نو هغه دا خبرې واورېدلې د بنی اسرائیلو نه نو هغه د دې خبرې تصدیق د دې وجه نه کاوه چې دیو خو د نبوت کورنۍ ده په دې کې الله تعالی ډیر پیغمبران نه لګری دي نو خپل پوجانو پولیسو ته ویل و چې کوم ماشومان پیدا کیږي نو دا قتلوي بس دا قتل کی حسینا چې هغه ماشوم په دې کې پیدا شي دا خلک رښتیا وي ځکه چې دا خو د پیغمبرانو کورنۍ ده دې کې ډېر پیغمبران راغلي نو هسې نه چې بل پیغمبر پیدا شي او هغه زما د حکومت د ختمېدلو سبب جوړ شي نو ردي والا کان قتل کوي بمبارونه پې وکړي نن سبا دا حکومتونه د مجاهدینو د مسلمانانو په خلاف باندې ولې لګیا دي وې دا ځکه قتل کوي دا متوازی حکومت جوړي دا متوازی حکومت جوړي الکه تا د الله تعالی د حکومت په مقابل کې متوازی حکومت نه جوړ کړي مونږه متوازی حکومت نه جوړو متوازی حکومت تا جوړ کړی دی د الله تعالی د قانون په خلاف باندې بل قانون جوړ کړی دی نو بس حکم یې وکړو چې دیو هلکان قتل کړي نن سبا هم دغه د هلکان قتلوي کم چې د مؤمنانو مسلمانانو دغه سی اولاد دی چې پاغي باندې د فرعونیانو حکومت ختميږي د طاغوتیانو حکومت په ختميږي نو داغه قتليږي هغه جیل کیږي پاغه باندې بمبار کیږي پاغه باندې ډرون کیږي هغه هم دغه سی کار روان دی دا د ټولو نه بهترین قول له او صحیح قول پرې کې دار او په دې کې تصدیق او تصدیق د خبرو د حدیثو د نبوت د پیغمبرانو د خبرو پس دا رښتیا خبره دویم قول ذکر کړی دی امام قرطبی رحمت الله علیه ابن کثیر او تفسیر خازن وای فرعون خوب لیدلی خوب یې دا ولید چې د بیت المقدس نه اور را اوته د قبطیانو په مصر کې د قبطیانو په کورون باندې داخل شو د فرعونیانو په کورون باندې او دغه کورونه اوس وځارول او کم بنی اسرائیل چې وغر دینه بچول تعبیر کوونکو نه تعبیر وغوښته چې ردی څه مطلب دی د بیت المقدس نه اور راغې او مصر ته راغې په مصر کې کم د فرعونیانو کورونه او هغه یې وسوځول خلک پکې غرق شول او کم چې بنی اسرائیل کورونه او هغه تی بچول تعبیر والاو ته دا خبره وکړله بنی اسرائیل کې الله تعالی یو انسان پیدا کړي او دا غ انسان په وجه باندې بستا حکومت ختم شي او د بنی اسرائیل حکومت به قائم شي وی ښا چالک پیدا کیږي پیدا شوی خو نه دی کنه وی نه پیدا کیږي پوجانو ته حکم وکړه ایسای ته حکم وکړه وی بس وجنه بس چاړیو ته تیری کوي او بس لالاوي الکان چې پیدا کیږي نو بس لالاوي مردم شماری وکړي او اسانه طریقه ده بس په خلی کې ولا دغه شیطان د میتیاج یې چوي دا څوک ته یو څه شی وای د خولې د ماشومان په خولې کې چې د سیزونه چي وی دغه وته چوي دا اسانه طریقه ده ماشومان په دې طریقه باندې معلومیږي په کورونو باندې ګرځي مردمون شماریانی کوي او د فرعون خو ډیر پوج ورسته به ان شاء الله په یوځای کې راشي چې څومره پوج د فرعون دغه تفصيلات بعضی تاریخ ولو ذکر کړی اتلا کړي ولا کړي نو بس ودا کار شروع کړي دا کار شروع کړي دا توجیه علماو لیکلی ده دا هم د یو اندازې د حد پورې صحیح ده ځکه فرعون کافر او کله کافر انسان خوب هم رښتیا کی لکه وروسته وراشي سور یوسف کې وراشي د یوسف علیه السلام په واقعه کې په زمانہ کې بادشاه خوب لیدلی هغه بادشاه خو مسلمان نه خو لیکن هغه خوب بیا رښتیا شو نو دوی متوجه داره چې فرعون خپل خوب لیدلی او معبرین او هغې له تعبیر دغه ویست دریم قول علماو ذکر کړی دی چې وای کاهنانو تفسیر مدارک او تفسیر جلالین درې متوجه ذکر کړی وای کاهنانو فرعون ته داسې خبره کړې وه چې دی بنی اسرائیل کې یو انسان پیدا کیږي دا غي د وجه نه وستا حکومت ختميږي نو فرعون وي بس د ماشومان حلال کوي کنه ختمه کوي بس نو بنا پر دریم قول باندې دا توجیه صحیح نه ده ځکه په دې کې راځي تصدیق د کاهنانو او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د کاهن د خبرو تصدیق وکړو دا کافر شو په دې باندې نور دیو جن دا درېمه توجیه دا صحیح نه ده ها علما کرام لیکلي دي یو تعویل پرې کې کړی تفسیر مدارک او تفسیر جلالین چې دا کومه خبره کړې ده وای کاهنانو د فرعون د خوب تعبیر دغه سی وستلو خوب فرعون لیدلو خو لیکن معبرین کاهنانو نو هغه له دا تعبیر استلو نو که دغه تعویل پکې بیا وکینو بیا معنی سوی کی خو لیکن بهتره خبره د ټولو نه هغه ولنۍ ده چې بنی اسرائیلو به په خپل منځ کې د انبیای اسلام ذکر کاو پیره د حکومت به الله تعالی ختم کی لکه اوس تنن سبا مسلمانان تر غسوي چې الحمدلله مسلمانانو دغه سي ډیر تکالیف برداشت کړي دي ډیر فرعونیانو حکومت کړی ډیر طاغوتیان جمهوریانو حکومت کړی دي خو لیکن الله تبارک تعالی روس مات کو تباہ او برباد شو دړی وړی شو الله تعالی د مؤمنان مسلمانان مجاهدین حکومت قائم کا نو دغه سي به الله تعالی نور فرعونیان او دغه سي نور طاغوتیان به الله تعالی مات کړي الله تعالی سپېڅلی نظام به قایم شي صبر وکړئ نو دغسې دغه ډېره بهترینه توجیه ده خو دغه درې اقوال مفسرینو بهره ذکر کړي وای نجیناکم من آل فرعون او کله چې بچ کړی مونږ تاسو له فرعونیانو نه یسومنکم سوء العذاب چې رسولې تاسو ته بد عذابونه یذبحون ابناکم حلالولې زامن ستاسو چې پیدا بشول ويستحيون نساءکم او ژوندې پرې خودلې د بې حیاي د پاره زنانه ستاسو وفي ذالکم بلاء من ربکم عظیم وفي ذالکم بلاء دو معنی دي او ذالکم کې بیا مشار الیه دا جدا جدا ده اوله معنی د بلاء بلاء کې معنا د امتحان ده ابتلا معنا ده او ذالکم کې اشاره ده د مخکې مصیبتونو ته نو اوس ترجمه ته وکشي و فی ذالکم او په دغه ناکار عذابونو کې بلا من ربکم امتحان د طرف طرف تاسو نه عظیم ډیر لوی امتحان نو ذالکم کې اشاره شول سوء العذاب ته او چې دا غي تفصیل یذبحون ابناکم و یستحیون نساءکم او بلا اون په معنا د امتحان سره شو دویم قول لم پسرینو داره چې ذالکم کی اشاره ده نجیناکم ته انجا ته کی اشاره ده نو بلا اون په معنا د احسان سره ده نو اس معنا ده شوله و فی ذالکم او په دغه خلاصول استاسو کې را فرعونیانو نه بنا اون بلا اون احسان من ربکم له طرف رب تاسو نه عظیم ډیر لوی احسان یعنی تاسو چې الله تعالی د فرعونیانو نه خلاص کړئ نو الله تبارک تعالی د باندې ډیر لوی احسان وکړ نو ذالکم کی اشاره شوله انجا ته او بلاون په معنا د احسان سره شو الله تعالی باندې ډیره لویه مهرباني وکړه عظیم بیا ذکر شوی دا ډیر لوی احسانات د باندې الله تبارک تعالی وکړه الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانان د نن زمانه د فرعونیانو نه بچ کی چې مسلمانانو ځامن قتل کړل په شهادتونو باندې اورسول جماعتونو مدرسې بمبار کړلې د مؤمنانو مسلمانانو د زنانو بیزتیانې وکړلې